او په آیات کې دا دي چې په تاسو باندې به امتحانات او تکلیفونه راځي په سوره عنکبوت کې الله وی احسب الناس ان يقولوا ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون خلق دا ګمان کوي چې دوی به پرې خو دې شي ایمان راوړي او په دوی باندې بس امتحان کې نه کیږي دارنګ په سوره احزاب کې الله د مؤمنانو صحابه کرام مبارک وي هنالک ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فدغه ځای کې په مؤمنانو باندې تکلیف راغلی او امتحان په شوه او سخت جوړ کولی شي نو په دې آیات کې موي چې پتا سو باندې به امتحانات او تکلیفونه راځي تاسو دا خیال او ګمان کوئ چې دا شان به بغیر د امتحان جنت لوردن نشو عالم کې تاسو باندې به هغه شان چې سختي او تکلیفونه نه راغلي لکه په خوانو امتونو باندې چې راغلي وو هغه تاسو نه په مرتبه کې ملاندې دي تاسو خیر امه کنتم خیر امه غره امتیی خلو من قبلكم فاکسانو چې تیر شي مخکې تاسو نه په خواني امتونه دي حدیث پاک چراغلی خباب رضی اللہ عنہ امام بخاری په خپل صحیح کې حدیث ذکر کړی ویمون رسول الله صلی الله علیه وسلم نه شکایت کړو راو نبی کریم صلی الله علیه وسلم متوسد برده له فی ظل الكعبه مکه مکرمه مسجد حرام کې د خانه کعبه د سور لاندې ناشتو او ځان نه صادر تا وکړو موږ ورلو الا تستنصر لنا الا تدعو الله لنا آیات سمون د فار دعا نه واړی د الله نه را لم مدد او نصرت نه طلب کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم را پاسې دوه او اغلب پزمکه کې یو کند او خنستا کافرانو ظالمانو په هغه کند کې خخو او بیا به یو ار راړه فسر به ورلکه خدا ورلوي چې تخپل دین پرې دې کنا او پار باندې به اگر ریبلو ریبلو تر دې چې هغه په دوه ټوکړي یو خوابل خو ور دیلو وما صده ذلک وما يسده ذلك عن دينه پدې سره هغه د خپل دین نه اورېدونه په خپل دین باندې وکړو او د اوسپنو په منګزو باندې بداغی د وی غوخي لر کول شوی منګزو له بشول فغی د خپل دین نه اوریدل نه او تاسو دومره زرتم شوی دومره تلوار کوي نبی اسلام وی زما د الله قسم وی دا خپل دین به الله پوره کی د دنیا ګټ ګټ نه به ورسي او د دې دین سره به امن او امان راشي د یمن خار د صنعا د صنعا خار نه حضرموت خار پوری او کس رواني او د الله نه بغیر د بل چا نه بنې یریږي دا یری به ختم شي دا غلاګانې به ختم شي فتنه به ختم شي ته دو سوا دو سلو یختم آیات پوری دا باب نه پدې کې د تدبیر المنزل د کور د جوړخ د پارا اصلت احکام د ذکر کیږي یو انسان کور بسنګ جوړیږي او په سبان دی په کور کې اصلاح راځي بناغي د پارا اصلت احکام ذکر کیږي فدې لومبني آیات کې يسألونک ماذا ينفقون فدې کې مصارف د انفاق ذکر کړي ګور مال په بچا باندې لګي خرچ په بچا باندې کې يسألونک ماذا ينفقون تپوس کوي تا نه اے نبی صلی الله علیه وسلم چې څه شي خرج کړي او پچا باندې خرج کړي امام ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی چې امام مقاتل وی هذه الايه فی نفقه التطوع دا آیات د نفلی خیر خیرات بارکه ده چې نفلی خیر خیرات پچا باندې یو کی صحابه او تپوس کړو قل ورته وایا ما انفقتم دا اوس په دې آیات کې دویم حکم ذکر کیږي دغه اصل لس احکامونه هغه دا چې خیر او شر تاسو په خپل عقل باندې بنا کوئ خیر او شر په خپل عقل مو معلوموي بلکې په شریعت سره دا او پیژنې خیر هغه د شریعت قران او سنت ورله خیر ویلي شر او ناکار سید هغه دی چې قران او سنت هغه له ناکار او شر ویلي او په آیات مبارکه کې رد دی هغه جاهلانو باندې چې غي قتال فی سبیل الله بد غړي لکه نن سبا هم خلک د قتال فی سبیل الله له صرف خون ریزي وي چې کوم روشن خیال خلک دي ملحدین دي نو هغه باندې په دې کې رد چې دا صرف خون ریزي نه ده بلکې مظلوم د ظالم اخلاصون دي او دې د پاره قتال فی سبیل الله دې چې مسلمانان د الله فزمک باندې د الله بندگی وکي د شاه صفا بندي کینی کتب علیکم القتال فرس کړه شوی د پتا سبحان دې جنگ کول د کافر سره او دا قتال فی سبیل الله اهل علم فقها او ذکر کړي چې فرضیت تراخته کیږي دا دو مرتبه دي یا فرض عین یا فرض کفایي مسلمانانو وطن نه چرته کفار راغل او په دای باندې ظلم زیاتې شروع کړو بیا فرض عین دی په هر چا باندې لازم دی او کله مسلمانان په کافر باندې ورځي نو بیا فرض کفایه دی چې مسلمانان یو کې د نور غاړه خلاصيږي